بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني والعشرون النون الساكن نون ساکن څه ته ویل کیږي هي النون الخاليه من الحركه دا غنون د چې خالی وي د حرکت نه وهي التي تثبت خطا ولفظا دا غده چې په خط کې وي په لیکلو کې او په تلفظ کې وي ووقفا ووصلا وقف کې وي او وصل کې وي ولا تقع في وتقع في الاسماء والافعال فاسماء كمرازي فافعال كمرازي متوسطة متوسطة ومتطرفة منس كمرازي وبطرف كمرازي وفي الحروف متطرفة فقط په اسماء او افعال کې په منځ کې مرাজি په اخر کې او په حروفو کې صرف په اخر کې راځي کله چې مونږ وې تثبت وقفا و وصلا دا وقف او وصل دواړو کې ثابت پاتې کیږي یو خوراک کې ها اپیدا داسې نیمه ګنټه کې د خپل راشد پورا نکو یو زه ته پروګرام له مونږ تیری یو په درا درته له دغه غنخ کاری ا طالب لوي او یا کم کې چې ډوکی دي کنه هغه طرف لمه لګوي دا الله سره رغت کا نو الله ته ولونی وای دغه دی اوس ته بیغمه شه بس وای چې ستره به ځای معلوم شو چې دغه دی یقینو که چاته خوړلې وډو کی ځکه د آداب د طعام نه سوي وي خوراک نه چکینای بوډا سره باندې کینی ماشوم سره باندې کینی ړون سره باندې کینی لیونی سره باندې کینی دا ټول څه شي دي مرحومون علیهم دي کبوډا د نو خلک به لوی ګوره مشر د مشر عزت کوا نو به ته هم دا څه ګوره د مشر به عزت وشي اګه ماشوم سره کې راته په ماشوم رحم کوا شفقت ته کنه علیونی سره کې نه خلک وایي تم لیونه نه غم وې د لیونه نه غنا روا خوراکو کیږي او بل روند نو دی وی مال اسم نخکاری نو بس دا څلورو کسانو به چا سره کېناستای نو زما ارمان به درځي ښا ناپیز خوراک مکو مونږه تعریف وکړو هي النون الخاليه من الحركه وهي التي تثبت خطا ولفظا داغه چې ثابت وي په خط کې او په لفظ کې او په وقف کې او په وصل کې دې سره ته اغنون خارج شو چې په وصل کې متحرک او په وقف کې څه شو ساکن شو لکه ما نور تضا نو په دې کې وګوره کنه که وقف کې خو ساکن دی من من او که وقف نه کې نو ما نور تضا دا متحرک به نو ته وته دارنګ لنصفعا پدې کې نون د تنوین په صوت کې ده لنکونن دا نون د تنوین په صوت کې ده په دې کلو کې نشته او دا بلی کې دغه شان ها دا خنون ساکن شنون تنوین څه توي هو عبارة عن نون ساکنة زائدة نون تنوین څه ته ویل کیږي دا عبارت د نون ساکن نه چې زائد وي لغیر تنوین دا د غیر توکید تاکید د پاره نه تلحق اخر الاسم لفظا اخر د اسم پورې پیوس کیږي په لفظ کې لفظ کی بن تن جن وتفارقه خطا ووقفا او جدا کیږي د حرف نه په خط کې لیکلو کې نون تنوین نه اے من من من نون در پکې ښکاری خو تشت شه ده تنوین ده نون پکې ښکار او وقفا او وقف کې نه وقف دی وکړو نو من ما او عليم عليم بصير بصير يا وقف نيني مونږ وې د غیر تاکید د پاره به په دې طرح ته خفيفه خارج شو لکه لنكون نو لنسفان کې چې تاکید د پاره لا يكونن ګور په لنسفعن او په لا يكونن کې دا کچاوج دا خو تنوین دی نو دا تنوین نه دی دا اصل کې نون ساکن دی لیکل شوی په صورت د تنوین کې دی ځکه تنوین په افعال باندې ناراضي په افعال کې تنوین دې دې کې دا نون تنوین چې د په لنس فانو لنه کونن کې په وصل کې بنونی او په وقف کې به الفی اگر چې دا نون د په حقیقت کې خلی کله شوی په صورت د تنوین کې نو وقف خود رسم الخط تابع ده نو وقف به په څنګه کو نو دې ته خیال کوئ لنسفعا لنكونن افعال دي ادا تنوین ده نه تنوین نه اصل کې نون ساکن ده په صورت د تنوین کې فی الحروف کله په حروف کې نون ساکن راځي من قبل ان تقولوا لن تنالوا من ان لن دې ټول کې نون څه شی ده په حروف کې نون ساکن راغله او هر چې تنوین ده اصل کې غنون تنوین څنګه لیکل شي فتحتين کسرتين ضمتين سره خو کله کله په شکل د نون هم لیکل شي او دې ته ویل کیږي فی الخط واللفظ لکه دې با ته وګورئ نمبر با ها فی اللفظ والخط وکاین اوس په کاین کې دا باندې ویل نون ساکن دی دا اصل کې تنوین دی لیکل شوی دی په صورت د نون کې لکه مخکې چې څنګه نون ساکن لیکل شوی په صورت د تنوین کې پوهیږئ کنه پوهیږئ نو که عین کې وځ دانه وی دا نون ساکن دی دا تر عین نه پیژنې عین وایتون پاغي تنوین راغله که عین په قران کریم کې وځ راغله اول په سورته ال عمران کې راغله 146 ټول قرای کرام چې کله په دی باندې وقف کوي کاغه وقف اضطراری دی که وقف اختیاری دی نو په نون باندې کوي اگر چې دا تنوین دی اے دا تنوین دی خو وقف په څه باندې کوي په نون څنګه وای کا ایم لکه دا مخ چې تاسو واورېدل نسفعن او لا یکونا هغه ځکه نونونه خو وقف په تنوین باندې کوي نسفع لنكون اولي ځکه یو قاعده د وقف وقف د رسم الخط تابع دی چې څنګه لیکل شوی وقف په پیاغه شان کې او وی قیاس دا تقاضا کوي چې په دې باندې د وقف پسو شي بغیر د نون نو شي ځکه دا اصل کې کاین دی یا د یا او باغی کثرتین دی نو وقف په څنګه پګه کای لکه مذهب د ابو امر بصری دی ابي يعقوب الخضرمي دی او دې ته اشاره کړي المفید کتاب والا علامه طیبی صاحب سوی اے وبنون يوقف عليه للرسم وبعض يحذف او بعض سوی لیدي چې نه حذف کیږي بلا پس کې خدا د جمهور نه خلاف ته مونږ به چې کوم دې په دې وقف دغه طریقې سره کوو مونږ چې کومو نو کله به تنوین په لفظ کې او په خط کې بني اے التنوین نمبر 1 فی اللفظ دون الخط تلفظ کې به خط کې بنی ما تورا وجوهن وجوهن نون شته کنه تلفظ کې اصل کې تنوین نون ساکن ده نون شته وجوهن هن هن ها نه پس نون نه ده خو په خط کې شته لیکلو کې در نون ښکاری نشته او کله به په لفظ والخط دواړی لکه کاین دا خو د تنوین او د نون ساکن تعریف مو پیجندو او دا مو پیجندل چې نون ساکن او تنوین څه ته وي اوس الفرق بین النون الساکن والتنوین د نون ساکن او د تنوین په منځ کې فرق څه دی نو فرق دا دی نون ساکن په منځ د کلمې او په آخر د کلمې دواړو کې راځي او تنوین صرف په آخر د کلمې کې راځي په منځ د کلمې کې ناراضي دویم فرق نون ساکن په اسماء او افعال او حروف د ټولو کې راځي او تنوین صرف په اسماء او کې راځي تنوین صرف اسم پور راځي هو تنوین اقسام دي نو ها بعض تنوینونه بیا په څه کې مرাজি په حرف کې مرাজি اتا سو پنځه اقسام د تنوین وای ها تنوین پنځه قسم شد ایار مم بغیر اول تمکن است عوض ثالث تنکیر دیگر مقابله است ترنم برادرم ای پنځه یاد کن کې شوی شاه به نظیر ها نور د تنوین لس اقسام دي هغه دغه ټو کتابونو کې راځي آیا ورځ درته طالب ویلی مو ها او د تنوین سواورا اے د میم ساکن احکامات خو دی واوریدل کنه سو درې او د نون ساکن او د تنوین احکامات سو دي سلور مقامخ درته لیکلي اظهار ادغام اقلاب اخفاء اوسم چې نه پیژنم اوس در سره څوک ها علامه طیبی صاحب ذکر کړی په خپل منظومه کې په دې يرملون کې ادغام کوي او په بنيان او ينون کې نه کوي پاره کې فک ادغام او اظهار مطلق کې را روان دي وترك الغنه ما لا من وراء ومن يبق معهما مشتهرا پلام او پرا کې ادغام بلا غنه ده او چا چې ویلی چې غنه پکې ده نو دا طریقه غیر مشهوره ده اگر که صحیح ده دا بیا د طرق د طیبه النشر نه ده هر چې طریقه د شاتی وی دا نو پاره کې صرف ادغام بلا غنه ده دا تاسو چې وای په لام اورا کې بلا غنه کېږي دا صرف روایت د شاتی وی ده او چې کله بیا طریق د شاتی وی د روایت حفص کله چې بیا دا طریق او روایت خو لګو پیژنې کنه ما ویلی مخکم یو قاری ته ما سره من طريق المصباح روایت حفص وی او یا د کمی چې مونږ کې وی کوم داسې می تلاوت کولو دا ټکه می داسې وي او یا ور علوی چې دا غلط دی وی ما ورته وی چې دا من طریق المصباح دی ور علوی مړه خو بس د حفظ دا طریقه وایا کنه نو من طریق المصباح هم د حفظ طریقه ده کپوی نشوي من طریق المصباح هم د حفظ طریقه ده ا غریب لدا پته نه غوبت بس د حفظ دا طریقه وای نو رسکه وای دا خو څه شی دی موږ نمونه قروار لګ لګ تاسو د موږ د کتاب نه سوایو چیرونه وایو شرح کوو نه چې پر دغه شان مجهول مجهول چیرونه ولا وایو چې شرح د پاره بیا راشي تم نه دا خو څه وایو ها احکام د نون ساکن او د تنوین وګوره سلور احکامات دي او د دې باره کې اختلاف ته چې څو احکامات دي موږ څلور ذکر کړي خو اختلاف دی پکې اول قول دا دی علامه جابری صاحب وای وای ما درې احکامات دي بس څو دي درې ځکه د اقلابم په اخفا کې داخل کړي دی وای اخفا په دوه قسمه ده مع القلب او بدون القلب مع القلب او بدون القلب نو ځکه د درې ذکر کړي دویم قول دا دی چې نه څلور احکامات دي دا کوم چې تاسو ته ذکر دي دریم قول دا دی وینه پنځه احکامات دي دای بیا ادغام په دوه قسمه تقسیم کړي ادغام تام بلا غنه ادغام ناقص مع الغنه سلورم قول دا دی چې شپږ احکامات دي دای ور سره اظهار مطلقم زیات کړي نغم څلور ذکر نه څلور ته احکامات داري علامه دانی ابن طحان ابن الجزري ټول په نس دغه څلور دي اول د دې نه څه د تاسو په قاعده کې الاظهار اول پکې اظهار دی اظهار ته تویل کېږي په لغت کې البيان څرګندول اظهار هم بدا معنا ده دا خبره وای ظاهر شوا ان عربی خبره ده اظهار لفظ خوې غنه زمانی به نه کې ښه امانی خو پکې شته لکه توس وې ون حر پنون کې به غنه نه کې کوم غنه به نه کې زمانی غنه انی خو صفت لازمه ده کنه غنه نو ون غنه وشو خو زمانی ونشوه دا څه د خوان خبره ده لکه دا نه چې ګني خامخا به سره دا ټولي مجموعي یاد دی د طالب العلم د پاره وای د حروف حلقي او مجموعه دا دا اخي هاك علما حازه غير خاسري دا د طالب العلم د پاره دا اخي کې حمزه دا هاك کې ها دا علما کې عين ده حازه کې حا دا غير کې غين ده او خاسري کې خا اے رورا دا علم واخلا دا داسې کسرا جمع کړی دی چې هغه تاوانی نه دی نګوره دا طالب العلم د پاره مجموع جوړ کړه پکې د علم فضیلت طرف ته اشاره ده علم حاصل کا او د هغه د رغبت طرف ته دویم د ماشومان د پاره مجموعه صدا امي هات علبا حليب غير خربان دا د د عربی کې د څه شي دی دا عوام جبه ده یو خو فصیح عربی ده کنه یو د عوام جبه ده امي هات علبه امي کې حمزه ده معنا امي هات علبه علبه د بیته وي هات معنا راکا حليب یو حليب دی یو لبن دی کنه اصل کې لبن پيوته وي لبنا خالصا سائغا للشاربين الله وای تاسو د دې زناورو نه خالص پي حاصله وای اگر چې دکاندار بیا خالص نه خرڅي ولکه الله وای تاسو خالص ته حاصله وای اي پکې بیا څوکي اي بیا جوړای ها نو ماشوم ته مخ کې درکو نو پيو له بیا تر بیا لیټ شو کنه وموږ ولې لیټ شو یغه جوړولې نو وخت پکې ولګېدو پي جوړولې غا نو چې پي جوړه یا خالصي اني خالصي لبنان خالصا قران ویل ګوره لبن ورته وي په عربی کې صحیح اوس چې کوم عربي ده اوس لبن جملو لوي وشو او پي ته حليب وي حليب ان چې دا چاته وی چې لبن راکا دا وی چې را دای په خو ترشي بعض ملکونو خلک ډېر سخت دي کنه چرته چا سره یو پکې مل مشه او نو اور زموږ د علاقو په خو پرچ کې دي کنه پیالې پرچ کې کې دي نو چې هغه راوته نو وای څنګه چای خې وې کنه ته چې چای ول راځته و او چای خې و خو لا چې بسکټ لک سختو هغه ور سره خوړلې پلیټ ور سره هغه نه پرچه آی ور سره خوړلې وای دا بسکټ دي وای دا پکې لک سختو اوی د واده کولو لپاره مجموعه څنګه نه د حروف حلقي اذا غاب عني حبيبي همني خبره کله چې می مرګره غایب شي نو زه ډېر سخت پریشان یم وشه کنه اذا غاب عني حبيبي همني خبره تا ته چې ویل شي چې په دې حروفو کې اظهار د معنا دا ده دا د یو بل د نون ساکن او د تنوین نه دا په لری باونډري کې پراته دي ها نون ساکن او تنوین تنوین هم نون ساکن دی نون نون کوم ځای نه ادا کیږي طرف لسان نه دلته نه حروف یې کې کوم ځای پراته دي نو څومره پاتې لا شو ډېر غټه پاتې لا شو ها د دیو جنا دې کې اظهار وشو بعد سبب شو بیا په دې اظهار کې قاری صاحب مراتب دي لیکلي دي درته الاعلى الاوسط الادنى دا مراتب دي د اظهار ما ته وګوره څومره چې دا حروف حلقي د نون ساکن نه لري کیږي نو اظهار کې قوت راځي او څومره چې نږدې کیږي نو اظهار کمزوري کیږي تر دې چې نږدې شي لګ نور نو اخفاته جوړ شي او کدا غینم خو ور نږدې شي نو ادغام پکې وشي د دې وجه نه تاسو به په سبب د ادغام کې وایي تقارب او تاسو به په سبب د اخفا کې وایي بینه به اخفا ولې کېږي نه خو دومره قریب چې ادغام پکې شوی وي نه دومره بعید چې اظهار پکې شوی وي نو بس څه شی وشو اخفا پکې وشو اوس په درې واړو پوه شو یا سبب د اخفا ادا تپوس به یو ځای کې تجوید امتحان لته لرم تعلیم الاسلام او عربو تریوان نو ما دا ټول طالبانو ته پوسو طالب نه خوشاله دا ته پوسو کوي اخفا سو حروف دي کنه دارک به له ویلو چې شیخ لا سنا کم چاته شخص قد سما دم طيبا زدت تقضع ظالما د خدای یاد کړی کنه نو ما ورته مې سبب د اخفاء سره طالبان سره مې غپ لګولو چې طالب برانو ما ته بکینا است درې درې سلور سلو ما ورته مې اوس بدر نه وداسي تپوس کیږي چې طالب نه درځي ها نو پاکستان ته جو مولا معلوم دی او په لیشتو دی دوه درې لیشته تجوید دی داسې او داسې جمال القرآن دی کنه نو هغوی به داسې حیران شول چې تجوید مونږه یاد کړی دی او داسې تپوس به هم نه چې ګنې یاره مونږ به چېرته چېرته اوچت تپوس مو کوله څه تپوس به مو کوله زموږ د روایت څه نوم دی واړه واړه تپوسونه د روایت او د قرات په منځ کې فرق څه دی اخفاء سبب څه دی د ادغام سبب څه دی د اظهار سبب څه دی نه یې بنو ما وی مې اوس بدر نه یو بل ته پوس کیږي چې طالب بدر دی نه اظهار په څو حروف کې کیږي شپږ حروف کې اظهار کیږي ها دې موږ ډېر تکړه یو ها نو سبب د اظهار مو پیژندو تباعد مراتب د اظهار درې دي څومره چې لري نو اعلا چې لګرا نږدې شي نو اوسط او چې خلې لګ نږدې شي نو بیا ادنا او غینه چې ووري نو څه شروع شي بیا چې کوم دی علاقه د اخفاء شروع شي دا چې راځه راځه راځه اخفاء اخفاء اخفاء چې خور نږدې شي ادغام شروع شي پوهیږئ کنه اعلی اظهار د پاره مثالونه مونږ ذکر کړي هه دا مثالونه په دې ترتیب دي وکشه نون ساکن نه پس چې کم ده اعلی په دوه کې کېږي په کم کم ځای کې حمزه او ها کې او ست په عین او ها کې او ادنا په غین او خا کې دا ګڼ مثالونه دې د پاره ذکر شوی دا شپږ حروف د نون ساکن نه پس براغلی په یو کلمه کې یا با په جدا کلمه کې راغلي دوه مثال شول یا به د تنوین نه پس راغلي نو تنوین خو سم سي یو کلمه کې تنوین نه ته یو کلمه کې به تنوین نه پس راغلي یا کلمتين او کې تنوین خو سم د کلمې په اخر کې یا به د تنوین نه پس راغلي نو ګوره ورته ین او نه کې مثال د شو نون ساکن نه پس حمزه راغلي په یو کلمه کې من اعطا کې مثال د شو حمزه جدا کلمه کې ينعا کې ها یو کلمه کې امن هذا الذي ها جدا کلمه کې عذاب الیم تنوین نه پس حمزه فريقا عدا تنوین نه پس ها دې ترتیب سره موږ مثالونه ذکر کړی پیږی پیږی نه وینئون اوس په دې کې غنه نشته اظهار د حکم غنه نشته زمانی هغه حقيقي غنه انشته غني غوښ ورته که څو کوی نشته نو داسې دي کی او دی وی وایا ادا کیږي نو چې پوزې له زور رالو پوښه چې دای مخرج دی ډیر نه بوزي څنګه به یان هغه څه چې وایو او نه ماو اعطایو ځان په پوي کوي ها یان من یان من د طریقې سره او صد په کم کې کېږي په عین او په حاکم مثالونه هم په دغه ترتیب دي چې بره څنګه وو انعمت ومن عاد وتنحتون چې مخرج بند شي نو بیا حروف ادا کیږي دا خو به څوک تعالی دې ورلو والا اوس به ته څنګه وې فسعيون قبونا دا دا کی ګوستي مخرج باندې دا صحیح خبره نه ده ها بعض طالب دا ذکرې چې سبق کوي حقیقت د اظهار دا ده نهایت القول المفید والا ذکر کړي محمد مکی نصر رحم الله وای حقیقت د اظهار دا ده چې نون ساکن او تنوین په دې بداسه طریقې سره خلو خوځه چې سکته بم پکې نه کې بعض خلک پکې سکتی کوي څنګه وای وایانا او نا بډایګانی مان اعطا یانها خجی غنه زمانی به پکې نه کې سکون به په نرمۍ سره ادا کې بیا ګور اختلاف دی په دې کې چې په اظهار کې دا غنه ساقط ده کنه دانی ته وای ساقط ده دا مذهب د نحیان هم ده او بعد وای غنه شته مرعی ته وای هم کنه یکونه النزاع لفظيا چې څوک وای چې غنه باقی ده مراد ته غنه آنی ده چې څوک وای ساقطه ده مراد ته غنه زمانی ده په خبره پوه شئ کنه څوک وای غنه پکې نشته څوک وای شته نو چې شته نو آنی چې نشته نو زمانی نشته نو اختلاف نشته دغه خبره الادغام پاړه واړه وای ادغام علامه ابو عمر بصری رحم الله ذکر کړي وای خدی بارک یو کتاب هم نه ما سره د دې نوم د ادغام القراء صرف د ادغام بارک لیکل شوی وشي کنا ادغام القراء امام ابو سعید الحسن ابن عبد الله السرافي چې دا په سلورمه صدۍ کې وفات شوه د د ادغام باره کې خولي خبرې کړې ټول قاریانو ادغام ذکر کړي خو موږ صرف د خپل روایت ذکر کوو ځکه د ادغام د ټول قاریانو جدا جدا دي نه خو صرف موږ تجوید د خپل روایت کوو د قراءت هم نه د خپل روایت کوو صرف علامه ابو عمر بصری صاحب ذکر کړي وای الادغام کلام العرب الذي يجري عليه الالسنتها وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل دا ادغام چې کوم دی په کلام د عربو کې اول خدای لفظ د کې ادغام غین سره ها دا غد چې د الله په کتاب کې مراغله ده فهل من مدکر قران کې راغله کنه راغله تخفیف پکې راځي نو ادغام کې مشدد شي عرب چې کله وایي زه تخفیف کوم لکه کمې کوم په دې حرف کې ادغام وکي ادغام مصدر د ادغمنا عرب وایي دغم الغيث الارض وادغمها اذا غشيها وایي دی باران زمکه پټکا دغمه او ادغمه په معنا د پټوالي سره راځي پټواله ها ادغمت فی قلبی من الحب په دې زړه کې مې دا محبت وردن کړل او داسې محبت دی چې داغه د وجه نه دا پختۍ بالکل سوځېدلې اصطلاح کې ادغام څه توي الاتيان بحرفين ساکن فمتحرک راتلل دی په یو دوه حروف باندې راتلل کول ساکن په متحرک چې اول ساکنی دوی متحرکی من مخرج واحد بلا فصل د یو مخرج نه بغیر د فصل نه جداواله پکې نه راولي دا خو تعریف شو اچا دا ویلی خلط حرف ساکن بمتحرک هاي څنګه وای الادغام او دویمه د بصریان علماء د بصری والا ای وی الادغام او دا لغت د سی بویم ده دواړه صحیح دي ها که ادغام دی او که ادغام دی وي دواړه صحیح دي خو دا ادغام څه شی دی دا لکه دی ولې هغه کې خپل مدغام شوی الادغام که په خبره پوه نه شوي نا خپل دلالت په ادغام کوي لکه والشمس حروف شمسي او حروف قمری وای دی حروف شمسی ته حروف شمسی څه کوي چې په شمس کې څه شوی ادغام شوی هغه کې ادغام کې حروف شمسی وکي او القمر کې اظهار شوی وای نه شو علم الدین السخاوی صاحب ذکر کړی چې چا دا تعریف کړی چې ادخال حرف ساکن باخر متحرک ادغام دي ته ویل کی چې یو حرف دی ساکن دی په متحرک کې دی وردن نکو او یو حرف دی ته جوړ کو ها نو علامه سخاوی ته ذکر کړي کوئی دا تعریف صحیح نه ده ولی یو حرف په بل کې وردن نه کېدل دا وایي محاله خبره ده ممکن نه دي یو حرف په بل کې څنګه وردن نه کې او یو استاد وایي طالب ته وایي چې په دې کې دن ضمیر پروت دی کنه د هوا په ضربه کې نو یغه یو ځل چې کوم دی په نوک باندې ګرول دا ضربه چې نه به تر وباسم الته بل پانه کې هو لیکل مخامخ کنه په چاپانه ګرو له ګرو لا ختم شو لاندې هو راووت استاد دې رامړه کجزیره وې مستو ته غپټ ضمیر ته په نه شوې نو په یو حرف کې بل وردن کېدو وایي څه معنا ده نه وردن کېږي یو حرف کې بل حرف بلکې په وسکول د حرف ساکن دي د حرف متحرک سره وایي په وسکول وایا که په خبره باندې پوه نه شوي د د داسې ویلي دویم دا دی دی وی يرتفع اللسان عنهما ارتفاعا واحدتا جبک پکې په یو ځل پورته کیږي دا صحیح نه ده ځکه وتبک ادغام شوی د با په با کې الته جبه پورته شوی که شونډې شونډې یو بل سره یو ځای شوی الته د جبه خبره شته نه نو ادغام به یو تا د جبه خبره پکې نه بیا بس کې نو صرف لسان دی ولې خاص کو وای د دې لسان په ځای څه پکارو ويرتفع العضو اندام پورته کیږي هغه بیا لسان تم شامل دی جبه تم شامل دی هر څه ته د دینه مختصر تعریف د علامه جعبری والده تاسو شو اوریدو امام مسعودین دا تاریخ وخت کړي ابن رمباری په زید ادخال لفظ د ایصال ذکر کړي ابن جنی ته ذکر کړی تقریب الصوت من الصوت بیا وی ادغام په دوه قسمه ده ادغام د حرف په خپل مثل کې بغیر د قلب نه او ادغام د حرف په مقارب کې سره د قلب نه دا اول مثال اذهب بکتابی د دویم مثال الرحمن خجی دا ادغام لیکي سبب د ادغام سره نو سبب د ادغام د السهوله فی النطق او دا فائدہ هم شو ها فائدہ په مکی سے ذکر کړي وي وعلم ان اللفظ في الادغام في كما هو في الحرفين المثلين وعلة ذلك إرادة التخفيف او علة إدغام سده تخفيف ده فدي بان علماء علما متفق دي علماء قدامى علماء التجويد محدثين محدثین ولوي السهوله في النطق اسانتیا وی آه، هي الاقتصاد في الجهد المبذول في النطق اقتصاد درمیان رویت وطلب السهولة على اللافذ بیا امام وی اعلم ارشدك الله ان الادغام تخفيف وتقريب چې ثقل رانه شي په کلمه کې ځکه یو ځای نه چې جبه دې پورته کوي یو اندام دوباره بیا غوځي تزینو دا ګران دی دا تی مثال دی لکه ځل دې خپې تړلې نو خدای دې په یو ځل غجبه ولګي اندام ولګي امام قدیر رحم الله وی د دې مثال دا دی چې چاره د خپې تړلی او هغه خپل چته یو غزور دی لرولي دا ګران دی په نسبت د دې چا روان دي نو داسي ادغام چي يو ځای دي ژبه ولګوله بيا دوباره هلته لګي دا ګران دی په نسبت دې چې په یو ځل ولګي شرطونه د ادغام اول خدا د چې حرف مدغم به ساکني اے دو حروف په یو بل کې ادغام کیږي اول ته مدغم وای او دویم ته مدغم پیه وای نو اول به ساکني کچر د ساکن نیتی ساکن کې نو دې ته ویل کېږي ادغام کبیر ډېر دې پکې ځان ستړی کو ولې متحرک دې ساکن کو نو یو دا شو اکاول نه ساکن تا ساکن نکو نو بیا صغیر دغه روان دي یو خبره څه شوه مدغم بد مدغم به ساکني یا به ته ساکن کې یا به اول نه ساکني دویمه خبره مدغم فيه او مدغم او مدغم فيه دا دواړه به مثلین ګرځي څه مقصد ما ته وره ته چې ادغام مثلا ته وی چې والشمس کې د لام تعریف ادغام په شین کې وشو نو څو کارونه دي کړی یو خو دی اولنې حرف ساکن کول نو ساکن د اول ناسم لام ادویم دی پشین کې مدغم کول نو اوس بد دی لام نشین جوړه او شین به پشین کې مدغم کې هڅه نه کیږي چې ته لام پشین کې مدغم کا اول به د اغي مثل ګرځي دا دویم شرط ته پس دا غي نه به ادغام کیږي دا په هر ادغام کې پوهیږي کنه پوهیږي دریم فصل بن راولی جداواله پمن د مدغم او مدغم فيه کې ورنه بیا ادغام نه کیږي لکه اوس انا نذير دو نونو ندي فصل راغله ده پمن د دې دواړو کې پالف سره اوس ادغام نه کیږي ته د نون ادغام بنول کې کوم ان نذير غلط ده سلورم د ضعیف ادغام په قوی کې په قوی کې نه کیږي حرف ضعیف ته او بل طرف ته مدغم فيه قوي دی اقیم نو بیا به ادغام ناقصي خو بعض وخت کې څه شي د قوي ما مخکې درلوینو کله کله د ضعیف ادغام داسې دی د ضعیف ادغام په قوي کې کیږي خو د قوي په ضعیف کې نه کیږي او کوم چې به ناقصي او بعض ځایونو کې شوم به او تام ده قاعده خدا ده چې نه کیږي د ضعیف په په د قوي په ضعیف کې نه کیږي او باید زمونږ کې شوی هم ده نو موږ وایو ا روایتن ثابت ته دا قاعده دغه ځکه پاتې ده مال قیاس فی القرات مدخل ودون کما فی الرضا متکفل پنځمه خبره رام او اشمام کې ادغام نه کیږي نه په حالت د روم کې ادغام نه کیږي روم کې په یو کلمه کې نه ته اوس کې د حرکت درې مېته ظاهر کنه نو بیا په کې ادغام نه کیږي او که چرته اشمام کې بیا ادغام کیږي اوس بل خبره هغه حروف چې پاغي کې ادغام نه کیږي اے ما ته وګوره روم کې اشمام روم کې ادغام څنګه نه کیلا تمنا کې ته روم کې نو څنګه به وي لا تأمننا على يوسف تاسو قاعده خیر وګورئ لا تأمننا چې کوم ځای لیکلې دا لا تأمنا چې کله ته روایت د حفص من طریق الشاطبی وي نو سبکه څوک داسې کوي چې په ادغام کې په ټول ادغام کې شونډې ګول ساتي غنه کې هي لا تأمن